و اخرى او نور غنیمتونه چې تاسو با اخلي درکې والله پاک و اخرى او نور غنیمتونه لم تقدروا علیها چې تاسو وس نه دې برشوي پاغه باندې تاسو زور په نه رسیدلې چې وس یې برکړو تاسو پاغوي باندې تاسو یې زور ور کړلې پاغو کړلې پاغوي وکان الله دې الله تعالی بما تعملون بصیرا تاسو عملونو لره لیدونکې کوم چې عمل کوي الله هغه ویني ان تتوهم چې دا خپو د لاندې به کړي کړي تاسو فتصيبكم منهم وبرسي تاسو ته د دوی د وجنا معرتن نقصان مکه کې الله جنگ و نکړه د پاچاهي کې بعضي مسلمانانو بناپوي کې پتا ساغه مړ کوي والزمهم کلمت التقوا او کله کې کړه په دوی باندې کلمه د توحید کلمت التقوا لا اله الا الله او کله کې کړه په دوی باندې کلمه د توحید تقوا وکانو او دوی یعنی صحابه کرام حق بها ډیر حقدار دي کلمې واهلها او لایق به اغه اهل دغه لایق او اغه د رسول خپل سره خوب بالحق په حق سره پرشتیا خوب نبی پاک لیدلو لتا دخولن المسجد الحرام خامخاب داخلي گئی با خامخاب داخلي گئی تاسو مسجد حرام تا ان شاء الله کچرت دے الله رضا وی ک الله او غواړي امینینا امن والا بے خطرې بے خطرې باور نه نوځي بیت الله تا لا تخافونا نبیریږي د دشمن نه فعلم نو خبرو الله تعالی ما لم تعلم د هغه حکمتونو نه چې تاسو نوې خبر تاسو نوې خبر الله باغې خبرو د حکمت نه فجعل من دون ذالک سیماهم نخې د دوی د مؤمنانو فی وجوههم په مخونو د دوی کې من اثر السجود دی د وجه د نخو د سجدې کولونا او مخ نورانیت د ایمان دی ذالک مثلهم دا د دوی حال دی په تورات په تورات کې د دوی دا مثال د دوی دا نخې په تورات کې ذکر وی ومثلهم فی الانجیل او حال د دوی په انجیل کې دی یعنی دا حالت دا غي ذکر دی کزرعن پشان د کروندې د فصل چې وکړي اخرج چراو باسی شطعه تیغ خپل فآزره نو کلک کړي اغا په دې کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرامو مثال ذکر کا چې د فصل سره لکه یو فصل دګه وکړي ناغرو غنته نازک تیغ تیغ وخی کلاس باندې مات کې په پولان دی راغه ختميږي او کله وخت تیر شروع راغټيږي جرل پیدا کوي اخر دې حتی شلې ونه شي بیا په زور باندې سوم نشي راځته دغه رنګ د نبی پاک علی سلام صفت ذکر کړه چې اول نبی پاک یوازې وو لکه نازل غونډې تیغ چغیږي ورپسې ابوبکر صدیق مرګره شو ورپسې بل ورپسې بل رو رو رو رو لو یې لخر د مسلمانانو جوړ شو د دې ختمول بیا ګران شو او کوپار په خفګان تر اوسه پوري دي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو لا ترفعوا موجتوي اصواتکم اوازنا خپل ادب خیوس چې پیغمبر مخکې اوازونه موجته او چغې موای فوق صوت النبی پورته د اواز نبی صلی الله علیه وسلم نه ولا تجهروا له او په زور وینا مکوي هغه تا بالقول په وینا په خبرو کې هغه په مخ کې په زور خبره مکوي کجهر بعضکم لبعض پشان د زور وینا تاسو بازو د بازو تا اسنا ان تحبط اعمالکم چې برباد بشي عملونه تاسو په سبب د بی ادبی د پیغمبر پاک علی السلام تاسو به عمل برباد شي دې ځنه چې غوا یا محمد ابي دې بنر وانتم لا تشعرون او تاسو باندې پويږئ عمل به مو برباد وي تاسو پته نه بی ادبی د پیغمبر پاک مکوئ ان الذين یقینا کسان یغزونا چخکت کئی رو کئی اصواتهم اوازن اخبل عند رسول الله رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې په مجلس کې بعضی صحابه کرام आवाज دومره ټیټ کو چې نبی پاک سره به خبرې کول نو نبی پاک ته پښتنه وکړه چې سدیو لګاوات وکره الیکم الکفر او بد یخ کار کړل تاسو ته کفر والفسوق او گناهونه کول والعصيان او نافرمانی کول اولائک هم الراشدون دا چې کسان خاص دوی کامیاب دي اولائک هم الراشدون دا چې کسان هم دا کسان خاص دوی کامیاب دي اصلاح والا دي چې را وګرځي فیصله د الله تعالی ته د ظالم مقابل کې ودرېږي مظلوم سره تر سوچ دا ظالم د الله فیصله ته غاړه کیږي فین فاعت نو کچری را وګرځي دوی روغي روغ وکړي نو فاصله نو الله وې فین فاعت کاغذ زیاتې کوون کې ډل را وګرځي